او ترغیب ورکړي مسلمانانو ته چې شیطان په تاسو کې غلط رسمونه او غلط عادتونه خوري نو تاسو د شیطان د اتباع نه ځان وساتئ او واقع د افق هغه سره متعلقات ذکر کړي ایمان والو منواری کی په قدمونو د شیطان او څوک چې تابعداري کوي رواني کی په قدمونو د شیطان دا شیطان حکم کوي د پلیته او د نور ګناونو کنه فضل الله الله پتا سو مهرباني دا غو نو به پاک شه تاسو نه یو تن چریو لیکن الله چې د پاکیا او چارا را چیرا دیو کی او الله دې اوریدونکو کویا تاسو دا غنه چې کمندنو احسانونه خپل مکټ کوي بس پریګری خبره رااله لاړه تیر شوا ولا یاتلی اول الفضل منکم او قسم دې نه کې ا خواندان د فضیلت تاسو نه ساعه والساعت د مال فراخی ده نو د الفضل نه مراد د مال نه علاوه فضیلت ته د دین معلومه شو چې ابو بکر خاوند د فضیلت ته اولو الفضل منکم زکا چې دا د ابو بکر باره کې ډیر نازل شوی دی چې دا هغه چې کم دنو نو ماسی دیو مستاح او هغه شریک شو ناغوی زبا دا د سره بیا احسان نکوما د زما په لور باندې تهمت لګاو الله وی دا سمو آیا اولو الفضل منکم دا ډیر د فضیلت والا سره دی وسات یو د فراخی د مال دا چور کې خپلوانو ته غریبانو ته مهاجرینو ته په دین د الله کې معافی دې کوي د دینا او مخ دی واړې د دې د غلطه نه تاسو مين نه کوی چې الله ته بخنو کی ابو بکر وی ولې نه ولې نه ولې نه او الله مینه ک الله رې په کوم کې مهربان یقینا کسان چاغی تهمت لګي او پاک لمنو نه خبر مؤمنان او زنان او باندې محصنات مخ کې کو مؤمنات رسو کو الغافلات مینس کې راوړو یعنی که زنانه چې کم دنو اغي پاک لمنی کامل کیږي پاک دامنی کامل کیږي او ایمان کامل کیږي دا غي د پاره ضرورت ته غفلت د دنیا د حالاتو چې بس دې د دنیا د حالاتو نو سمره نه خبره وي نو دومره پاک لمنې وي او دومره چې کمندونو د ایمان بچي او کچرته کې دای اوم چې کمندونو انډر ویګم شوي او د سټیج زینت شوي سټیج لراللې او دیم چې کمونو تعلیمونه وکړل د دنیا دا تعلیمونه او دا چې کمونو په مخ کې باندې لاړلې او ترقی وې کو دا کو د دې پاک لمنی هم په خطر کې ده موبایل والا شوي د نیټونو والا شوي او د کمپیوټر والا شوي او ماډرن دور والا شوي نو د دې پاک لمنی هم په خطر کې ده او د دې ایمان هم په خطر کې ده د دې وجنه الغافلات چې څومره نا خبره وي د دنیا د حالاتونه چار دیوالای کې دنه ناشته پښتانه په خواني ډیر زبردست کسانو هغه به د خود د پاره خو یا کور دی او یا ګور دی بس دا چې کمونه هغه یې سنوي اوس ولا هغه ترقی ټوله کور تر اذن نکړه ټول پلیتی کور ته راځن نکړه چې فلم وګوري نو هغه خپل سړی وګوري نه خپل غوجل ورلړونو ته څه شي ښکاری هغه چې کمن له غوجل موګي دا څه شي شو لگا هغه نه زړه بدیږي زړه ته نه بدیږي دا غو چې دی کتلې او بس یو شاهزاده لیدلې چې دا غو شاهزاده دی دا غو چې کمن زما د پاره ټول دنیا د باس چې یقینا الله دې هغه چې کمنو حق صاف ښکار دې پاک بیانونکې نو تنبیه مؤمنانو ته پلیت خبره او پلیت عادتونه للخبيسين دا د پلیت سړو لذي یعنی پلیت عادتونه بچا کی په پلیت سړو کې ایمان والا مدن کیږي کورونو ته چې نوی کورونه تاسو چې خپل کور دې نه سره ورته دن کیږي تر دې چې اجازه واخلې او خپل پہچانو کی او سلام کوي په اهل دې باندې ذالکم دا غره تاسو لرا تاسو کې دې چې تاسو نصیحت واخلې او خبر او منئ کونه مونږ تاسو د کور کې او تاسو اجازه ورکولو یعنی سړې پکې نشته سړې پکې چې دنه نشي ګوره فلا تدخلوا مدن کی دیتا تر دې چې اجازه د تو کړې شي کنه څوک سړی وغه درته سوکي اجازه کې اجازه والا سوکي ګوره بیا دنه کیږي کنوې څوک سړی نشته او خو د کور د طرف وویل شو درته چیر جیو زئی بیا دمو هم دا عجیب غونډه کې کار دی منګه دور وروډو دا مکړو غوي چې څوک نشته رست راشي دور هم خلک چې کوم نو ګوري چې څوک راغلي دي څوک نه دي راغلي نبي ابا ګلی نه کوي چې زین وزا ارجو زئی فرجون واپس شي دا پاکستان لپاره او الله پاک چې کوئی خبر پوهه نو ټولو مساله چې شو نه کې ورډه بولو تاجت نشته وردا نشته ګناه په تاسو باندې کدن نشي تاسو داسې کمرو ته چې نوی دا ستوګنه والا او په دې کې فائدہ تاسو وي ان سو کوچ وسیږي نه سرای را او انتظارګا دا هي کې سو کوسیږي نه وردا نکیږي به اجازه وکړي کې نه خبره پردو خود ته دی نه ګوري په مخ ولکانو ته دی نه ګوري فلمونه دی نه ګوري پاش اخبارونه دی نه ګوري ډایجست دی نه ګوري ناول دی نه یغز من ابصارهم سینما دی نه ګوري یغز من ابصارهم دا زنه ما دا تفسیرونه لیکل دي چې مطالعه کې دا ټول براجمه کوي وياخذوا فروجهم اوس کدا ته یو تفسیر یاد کوم چې ماجدی لیکلی دی نو بیا خو به تاسو لا غو ګورئ بل باندې ګورئ نه وياخذوا فروجهم او ساتلی چې کوم خپل شرمګاونه او خپل عزتونه ذالک اسکالهم دار چې کوم پاکی دی د پاره یقینا الله خبردار هغه باندې چې دی کی وقول المؤمنات یغضضنا او مؤمنان خذوا تا چې کته دي ساتي خپل نظرونه دی بم دایې سینو ګوري خزی به هم چې کمنو عشقی کهانای نه ګوري یا زونا من ابصارهن او ټپی به نه ګوري غزلو کتابونه به نه ګوري چې غزلی پکې د غزلو کتابونه به نه ګوري چې اننګي پکې ستایلی او شونډي پکې سکړي ستایلی دا به نه ګوري روې دا کیا انجشا لا تکسر القواریر چیلې په سر کړه دی نو چیل به دا څنګه پټین چیل به بل چیلی نو بیا باغیلا بل چیلی نو غیلا به بیا بل چیلی نو جوړ ځپه بارو زما کون تاری دا به څه کوي نو چیل اوس پټیږي نو دا چیل له دا دا پټولې نشي اوس بوټان په فوکړی دي نو بوټانو لبنور بوټانی نغیلا به بیا نور بوټانی نغیلا به بیا نور بوټانی څه شي بګي کارانو دا دې په وخت کې نه دا الا ما ظهر من باندې پوښی کنه دا نه چې الا ما ظهر من مختره مراد دی وی نیوی والو نو لکه دا پرده رسې شي دا عجیب خلک ته مخ عورت نه دی ما عورت نه دی وی مخ څه نه دی عورت نه دی ما عورت څه مسله ده عورت نه مطلب مونږ کې به پټی نه نه مطلب مونږ کې به پټي نه نو لکه دا نور پړته شي دا ول توبه خدای توبه یا الله زما په زر زله توبه یو زر نوم زیاته ول صحابه بربند ګرځیدل چری ته الله وی پړده کوي امخ کار کوي نو مخ خود مخ بار کی ویني دي کنه نور څه شي ته یاد لګا نو وی مخ په خیر ده که مخکارې نو لکه څنور پټه را پلا حکم د څه شي راغی ګیډې پټوي پندای دې ولغې پړې والی دا یره خو کما کل خلک ته یره الا ما عقل کوي نو دا خبرې به نه کولې خو دې دې د انګريز پاسپورت کې ولا مازو برین برین واشي ولا کړل اوس په پوانو شي کنه دې له هلته چې کومو پاسپورت کې را مازي ولا کنګال کړی دې اسلام نه نو الته به چې کمنو انګریزي او د انګریز تهذیب او کلچر ول په کور دنه کړل د دې مولانو باره کې وی دی له برینګ واش کړل دی له نه نه کړل سړی تاسو نه کړل برینګ واش نه کړل والی اضربنا بقومرهن راوازی چې خپل دوپټه په خپل غریوانو باندې غریوانو دې سکی پټ کی ولا دین زینتهن الا لبولتهن مگر خپل خاندان ته او ابائین یا خپل پلاران ته یا سران ته یا زامن ته یا بنزو ته او یا چې کمنو رونو ته یا ویرونو ته یا خورینو ته یا چې کمنو زنانو مؤمنانو ته یعنی خپل زنانو مؤمنان دي او هغه چې کمنو کپڑے مپړي یو بل تخکار کیږي او سره چې سرتور شي وخت نیم کې دا څه خبره نه دا خپل مؤمنان زنانا کدا زنانه چې هغه چې کمونه بیا بهر خبرې کوي پلان کې ادا سی وا پلان کې ادا سی وا یا ته داسې خطر کیږي چې دا به بهر دا خبرې سکی او کین کور ته دیم نه پریدي او داسې دې پړده کې لکه چې پردو سړو نه سکی یو د لالمار بډای دا او هغه بیا روز الکانو ته سکی خبرې کوي دا د لالمار بډای د کور ته نه پریدي وځه او یا چې راځي نو بالکل ورپسور بنکی چې ځوانان جنکې ته خواته نه پریدي دا کله بار بیا خلکو تعالونه وي دا نه پرې دی یاد انجوز خو زراله هغه چې کمنو او دا وی ال تل شي دفتر کې هغه کرم جنا کوي دي پلان کې دي کرم جنا کوي دي وګړ شور پسې کوي ځان له تر وصولي کوي او دا کوي دا ورې جو څه دې ډکور ته پرې نه دی وته مراد دې په لارې کېږي دا چې کمنو کله یو باندې ګوري کله بل باندې ګوري کله وی یو ټیکا کو کله وی بل ټیکا کو کله وی بل ټیکا کو دا چې کی سړی نشي کوله چې د لپاره چې کمنو دا لګیاري ادا په هسپتالونو کې نشي کېږي چې کورونو په اور لګوځي یا دا هسپتالونو ته خلکو ته وی چې بچی راولې کنه بچی د خلکو دی خپه په دې دومره یاره خو په خدای یقینو کا خو مړیږي مړیږي دا شلان کیږي شلان کیږي تاسو کې څه کار دی خود د پته نه لګي چې سب د غیر اغسته دي چرته کې او نسائنا او ما ملکت ایمانهن د پولیو خکار نه کې کار نه مونږ په پولیو څه پویو مونږ خو چې کمندونو په شری مسله پویو چې جنې د الګ سره ګرځیدل بل خبره ده دا حرام دی په شریعت کې دا شی دی بلکې مونږ خو په دې پویو چې دا دو پولیس والا د دې سړي چې دا وسره ګرځي په دې پویږي کنه مونږ خو دا وایو چې دا ناروا دي دا حرام دي دا سره ولې ګرځي کته وای چې دا په پړده کې ده دا څنګه په پړده کې چې دواړه یاران ګرځي او یاره خسړې سویل نشي دا کوسو کې چې یو بل سره غپ لګي دا څه خبرې دي دا لږ د دې سره چې د موټر سایکل ځان سره کینول نه دي سره د دې رور برتی کا وسره دي ګرځي کا د دې رور وسره برتی کا غلط تنخواه ورکوا هغه وسره ګرځي ولې انجنیر ورنشته دا وی وی دا وی کولر په پولی رات کې موږ د پولیانو څخه خبرو کړه خنځیر می تیاری کار چې خلک خوري خوري دي سړي خوري خوري خوري خوري هغه سره زموږ څخه کار موږ په څه پویګو او د ډاکټرانو کار دی دمن دا وایو چې الګا د الګ او جنات سره چې کمن یو بل طرف انګت یې چې په لارو کې ټول خلکو لیدل دي خمړه وي سو کل نه وي او څوک چې کمن وي خبر نه دي خار چاته خپته را خو بس که سوای ان ویره وي بس مولا نو اته کې کاری اته کې کار نه نو څه کې څه وکای دا قران مجید نه لري پری دی قران چې اوس قران ورپسې شوی د موږ څه چلو او نساینا او ما ملکت ایمانهن یا رچ مالکان چې الله سنت دی یعنی وینځي دي نو اگر که کافرانی دي وینځي دې اگر کو کافران دي خو خیر د کای کور کې خدمت کوي دا غي نه پرده صدا ما ته دا هغه نه پرده نه کوي نور د کافرانو خو نه بم څه کوي پرده کوي نو دا فلمونو کې کافران نه دا د انډیا جنہ کړه ساړای چې غوسه د خزم بیا دلته ساړای سکی هغه دا فلم کې وګوري نو دلته بیا هم نه ساړی وګوري البته صحیح کې نه دلته بیا کوي دا انځوان نه دي نو ته د انډیا جنہ کې سره کړه ځان ته چې خنساري یا چې کمندنو بیخي بډاګان دي او خدمت کې په کورونو کې نو کلاغې وخت نا وخت وسره خبرو شي نو جایز دي یا غالکان چې نوې خبره غي په پردو د زنانو باندې نو کای نه زنانه پردو کې پردو نه کې نو خیر دی نور چلوي شو کابه ګرام شیخ رحم الله تعالی وی په زمان مولانا جمشید صاحب رحمه الله تعالی سکال اول کې وفات شو لوی عالم چې کمندنو د تبلیغ په مشرانو کې وو نو هغه دغه د مولانا ثانوی رحمه الله کرا دې چنه وو کابل ګرام شیخ صاحب رحم الله زو سره سفر کې روانو وی موږ د سواد نه څو چې کمونو کو هاټ تا نو ما د دې سفرو پنځل سره دې درې ورنه کسوي نو ما ته چې زبیر سره مو لګوم خلکو کې مشهور دی کابل ګرام شیخ صاحب چې کمونو هغه تبلیغانو باندې ډیر رد کاو یا ورځ وی وی زما رونه دي دغه قدر کې سور شو وی زما رونه دي نو چې زبې کې غلطي وینم زبې وتوامه او چې نور زما سید صورت تایید کوم نه قسم نه کوم روکی وی کلور څوک دومره کی وی چې زه د خو زمارونه دي وی چې زما کلیوال دي چې زه نور د نور خلکو د غلطه اصلاح کوم د بوم کوم دام زمارور دي انا هغه په سفرو وی ما ما ورته وی چې زه به سروم چې کوم دنو په سفر کې لاړ شم نو یې څلور پندره د سره ما تیر کړی کوهاټ په سفر باندې موږ لاړو ما ورته وی ما ته وی چې ما ورته چې خپل تنویر رحم الله د کور څخه خبره او حالات کنه ما ته وی چې انتهایی متقی پرهیزګار سره انتهایی کور والا انتهایی دیندار وی دوه خځې وی د دوړو نه اولاد نو انو وی ذکر کې خدمتګار ما وی چې لوګون ته کلوي شوم وی مشری بیبي ماته بڑی وینه ایک دن کہا پښما ته کتر وی زما دا پریت لګ راشنه شي وو وی ماته وی چې جمشید بما داخل قتل سره غونتا چې آینده کې لیے اندر نہیں آنا کور چړې پاتې شو په آینده کې لیے اندر نہیں آنا بیا د پاره دنه بس وی بند کړ اوس وی مونږ کړه وړو کې څه شوی دی لوی شوی دی بس څه لم یذروا علی عورات النساء ولا یضربنا بارجلهن سلورم قانون دا تاسو نور کې خپل خپل را د اشکار کړی شي هغه چې پټي من زینت نه د خایس دینا زنانو له خایس جایز دی بیا بیا بیا بیا خود شریعت په دن نه باندې شریعت په دن نه پجامو کې د شریعت په دن نه باندې نورم پیشن میشن کې سرخی پودر لګی د شریعت په دنه باندې کله ریزي وباسي کله نور څه کارونه کوي کله پر دې اختراړي ځان کې لګي کله یو شانته لګي کله بل شانته لګي دا په شریعت کې حرام دي بیوټي پارلر لذي بل څه لذي او پر دې سره دې پیشن کوي پر دې سره دې سمباله کوي نو دا چې کوم نو کوم دې په شریعت کې راغل او 45000 او 60000 او 70000 او 1 لک روپۍ چې کوم نو په سور کوي او دې سکولونو راووتل د بیوټي پارلر لټرننګ فلا ادرمنا بهرجلهن اتستن اور کې خو خلو لرا چې معلوم کړی شي هغه چې پټ دي خایس دینا توبه واسي اوس دې ضرراله یو خدای موږ خو بلا غلطی شوې دي ډېر د نشوي دي خو بس وای چې توبه مې د خدای بری سکی ماف کې آینده لپاره کار سم کوا واتوبو الی الله جميعا راو ګرځي الله تا ټول ایماندارو کې دې شي کامیاب شي او نکاح کې لوندارو لستا سنا و صالحینا او هغه نیکانو غلامان استا سنا نیکان مطلب چې وسلري وای ما کوم د وینځو استا سنا کې دې په قریبانان مالدارو کې دې الله د فضل خپلنا ال د مال غریب هم نه نو واده ولاو کا الله رب العزت په دوه قسمتونه یو ځای شي خدای بوله ډیر ورکی والله واسن علیم الله پر اخر او سن کې پویا ذات بی نکاح او تعذب ذکر کړي چې بی نکاح دا نه وي چې موږ لا تر اوسه نکاح نه کړو او کوم او پلان را لکې نه نو خیر دې زمونږ بچ کم دنو سورا مټ ازادي کار څه کوونو کوبا او دا به زمونږ مور او پلان نیول کیږي موږ ته ورته څه ګناه یا وس نه لري چې کمندونو د نکاح بالکل د مہر وسوم نشته لا یې د نکاح نه معنا ده چې د مہر وسوم نشته نو خدای پاک په رحم کې ورغو کې ول خدای حتا یغنیهم الله خدای په یو نیک سره پیخ کی هو به شو ورته وي چې قرض به خیر دی حتا یغنیهم الله من فضله تر دې چې مالدار کې دې لره الله رب العزت فضل خپلنا والذین یبتغون الكتاب او کسان چې لټي لیک دا غنا چې مالکان دی ولا سنستاسو فکاتبهم لیکو کې دې سره کتا استعمالوي په دې کې څه خیر یعنی چې دې بزان بچو ساتي او ور کې دې لره د مال الله غنا چې تاسو له درکړل زور مکوې په خپل جنو کو د کنجر توب کې اراده کوي تاسو اراده کې دا زنانا ځان پاکولو ان لتبتغوا عرض الحیات الدنیا دا چول ټوي تا سامان دي ژوند معمولی او چا چې زور کو دی باندې یقینا الله لري فاز زور کولو دین بخون کې مهربان ان توبو باسي غسړې نو الله به بچ کی ولقد انزلنا ترغیب په دې احکامات او عملو کا یقینا نازل میکړ تاسو آیاتونه بالکل صاف صاف مبینات واضح بیانون کی او عبرتونه دا کسانو چې تیر شي د تاسو نه مخکې ودی قتل عبرتونه یوسف باندې تهمت نه لګیدلې په یوسف سره لګیدلو تهمت په عائشه باندې تهمت لګیدلو د یوسف علی صلوات والسلام صفائی او د خضر رشتہ دار وکړه او د چا د عائشه صفائی هغه چې کمندونو الله سکړه او قرآن خپل پیغمبر شان دی معلوم نکو وما سلام من الذين سلام من قبلكم و موعظتن و نصیحت د پاره د متقیانو الله نور السماوات دا احکامات عملی کا چې نور د توحید د تنصیب شي او دا دا هغه چانه تاسو کا چې هغه د احکامات عملی کړی دي من ترک شیئا لله عوض الله خیرا منه چا چې اوسې د خدای د پاره پرې خدو دا غینه ولا الله بهتر سیز ور کوي چې تا پردو جنکو ته قتل پرې خودل پټوانو ته قتل پرې خودل فلمونو ته قتل پرې خودل غانې بجانې اوریدل د سکړل پرې خودل تا تبا الله رب العزت د ایمان حلاوت سکی نصیب کی داغه نه بهتر چیز بل الله درکې او دا څه بشي چې تا ته پته ولګي ستا خلوت په چې کمنو د نورانیتی ستا جلوت په د نورانیتی او ستا په زړه کې به چې کمنو نور را رواني هغه به چې کمنو دا کې خومن نه پرده پیژنو او نه چې کمنو دا شرعي پرده پیژنو نه منګه د زنانو نه اختلاط نه پرده وکړه نور ته نه مونږ کې خوانشته دي نه په نور عبادتونو کې خوانشته نه په تلاوت کې خوانشته دي ولی منګه د خوان دغه سیز نه دغه کړي هغه موږ محسوسول نشو زموږ زړه ګنده دی دا چې وشي نو بیا چې کمنو راځي ځکه په عنوان د نور باندې سکړه ذکر کړه مسله د توحید په عنوان ده منافق بل ربط وان منافق پدای الزام لګی د دې لپاره چې مسله د توحید ترقیونه کی دای بدنام شي او مسله د توحید سونه کی ترقیونه کی مسله د توحید خو نور السماوات والارض دا د منافق په الزاماتو پټېدلې نشي دا خو لکه د ورنا ده نو الله نور السماوات والارض الله چې حضرت سره الله نور السماوات والارض الله رب العزت دې نورنا الله اسمان نور اسمکی یعنی منور السماوات والارض رڼا کون کې د اسمان نور اسمکی د رځې پنور رڼا کړې ده د شپې په سپوږمۍ اسمکا اسمان رڼا کړې دي سرد دې فساد وی چوک کې قتل شي مجرم فرار ہونے میں کامیاب تیار ده د رز رڼا څه ده تیار ده غلاوشي مجرم فرار هونه مې معلومیږي چې یو بل رڼا هم شته چې پاغي الله اسمکو اسمان څخه کړی دي رڼا کړی دي هغه انزلنا الیکم نورم چې د قران قانون نه وینو تیار وي چې د قران قانون نه وینو تیار وي چې رڼا د رب الفلق نه وي نو شر د ما خلق بوي قل اعوذ برب الفلق لره بنا الله نور السماوات والارض الله چې کومنو رڼا کوونکې د اسمانونو د سمو کې په دې صورت نور باندې سمکا اسمان څخه کیږي رڼا کیږي په دې معاشره رڼا کیږي په دې د مسلمان زړه کیږي رڼا کیږي دا رڼا راوالا اوکي دا رڼا د قران څخه راوالا په دې دا زړه دا عالم رڼا کا اول دا عالم څخه رڼا کا نو چې د دې عالم زړه رڼا شو نو د نورو انسانانو د مقتدیانو زړه وسشي رڼا شي نو چې دا غي زړونه رڼا شو نو عالم بس شي رڼا شي نو ګر تو میدانی کې دانی نام یان سامې ذکر قلب قلب رابا قلب قلب قلب زن مثلا اخیری الله نور السماوات والارض الله رب العزت چې دې بارنا کوم کې د اسمانونو د زمکي مثال نوره مثال به هي اسانوم خلق لګ به توجه مثل نوره کمشکات فیا مصباح د دې رڼا د استاد حالت ذکر کړي ما یو یوی طریقې سره وم د دې رڼا چې کوم اولنې سره استاد سو کوه جناب رسول الله صلی الله علیه هغه چې لا قران راغلی نو هغه چې خلکو توکتل بوتانو ته برات دي لونه ژوندای سکی خخی پلیتای شروع دي په کورونو جنډي ولاړ دي اشاره کوم تاریخ ده په کورونو جنډي سدي ولاړ دي چې دغه کور کې جنکای دي ایرانای دي کله چا په کار وي وقتی ضرورت لانه پوره کول شي دا چې پلیته معاشره ته دومره پاک سړی چې ګوري دومره پاک سړی چې ورته ګوري هغه څه چل کی او چې چل ولا هم نه ورځي چې دا په بدلوم څنګه او ډیر په خپوي دا خلک روان دي دوزخ ته خپل خدا بینه بالکل لمن سنا پاک بالکل پاک ده بالکل پاک ده خو کوشش دې دې چې دا نور به څنګه پاکوم دا نور به څنګه پاکوم خو سچل ولا نه ورځي خپشي نو لړشي نو غره ته ځان لکینی ځان سره ډوډۍ والی او ال تخریق څه شي کینی او داسې بیت الله شریف ته فارما نرمان ګوري تله ورته نشي تله ورته نشي بوتان پکې پراتی دي تلې ورته نشي د شرک ضرب چل نه ورځي د پلیتای د ختمولو چل نه ورځي ډیر خپش ډیر خپشي ناس کی پریشان ډیر پریشانی قریبه ده قریبه ده چې دا سړی ځان له پروګرام جوړ کی د دې پلیتای د ختمولو لپاره خبر نه کوي قریب ده چې د دا سوچ په غالب شي او د ځان له او تحریک تکي شروع کی چې دا پلیتی به څنګه ختم په خپل عقل او یو سوچ او تحریک تکي شروع کی دا فکر په غالب شي دا فکر په غالب شي نا صافای کی د برن او رڼا راشي اقرا بسم ربک الذی فوانو شي کنه برن رڼا شي راشي تر دومره دی استعداد داسې عجیب دی چې بل د خلقو اصلاح ته په تمنا دی چې څنګه سموم ناصافای کې ولا اصلاحي پروګرام شو راغی نورن علا ما به خبره پوه نه شوې مثال خو ما وې کنه د داعی درد ته اشاره ده د داعی درد اوس د آیات وام مثل نوره کمشکات فی مصباح مثال رڼا د الله په شان دی او دری دی لکه د نبی علی السلام سینا فی مصباح چې پاغي دری کی او دیووی اې دری کیو دیووی ال کمشکاتن په شان دی او دری دی بدن د نبی علی السلام فیها مصباح چې په دې درې کې یو ډیوه وي هغه ډیوه سینه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام المصباح فی مصباح زړه د نبی علیہ السلام المصباح فی زجاجه او دا زړه چې دی دا په یو شیشه کې وي دا په یو شیشه کې وي د شیشې په شان ته پاک سینا او د دیوی په شان ته رڼا ورکون کې زړه مصباح رڼا ورکون کې باندې پوه شي کنه د ډیوی نه ډیوه لګي خو د نور نه نور نه بلی د پلف نه پلف عالم اسباع فی زجاجا الزجاجا سینه دومره صفا کانه کوكب شیشه چې کمنو داسې دا لکه چې ودا یو تورې سلندا یو قدو چې دې بلول شي من شجره مبارکه دا دیو بلول شي من شجره مبارکه دا غونی برکتنا اور برکتنا زیتونا چې د خونه لا لا شرقیه ولا غربیه نه د مشرق نه متاثره او نه د مغرب نه متاثره نه مستشرق او نه مستغرب نه د مغربي آثارونه نه د مشرقي آثارونه لا شرقیه نه پکې د روم ګډون شته او نه پکې د فارس ګډون شته اسلامیه اسلامیه لا شرقیه ولا غربیه نو لا شرقیه ولا غربیه نه چې کوم نو د باغ مشرق طرف ته ده او نو د باغ مغرب طرف ته ده بالکل په منځ کې ده د نور نړۍ خلاص کولې شي یکاد زیتوها قریب دې قریب دې هغه تیل ده د دیونه هغه تیل یوزیو چا پرد بل شي اگر کو اونرسی دی ته تیلې دومره صفا تیل دي دومره صفا تیل دي بی تیل نوم کې دې شي دی وبل شي کې دې شي دی وا بل شي کې دې شي زیت نه استعداد د نبی صلی الله تم را خپل استعداد کولی را هم نشي نو کې دې شي یو تاریخ کی شروع کی خو نورن علی یا الله لنوره من یشاء وتنشوي الله هو الله د دین اغستون کی وسوکی اوس مثال په بل تر ځوان د دین اغستون کی د دې استاد نه ما فائدہ څوکلی د دې استاد نه ما فائدہ څوکلی دا مثال له هغه مسلمان چې د قران نه فائدہ والی د قران نه سوالی فائدہ والی او په دې ځل کې چې کوم انابت ته هغه دې دا سه انابت ته چې بس طلبګار دی یره دا الله قانون په څنګه راځي دا الله رب العزت قانون ته محتاج توحید ته شي محتاج او طلبګار دی کم ځای به قرآني کم ځای به قرآني قریب ده قریب ده چې د خپل انابت د وجنا او د خپل طلب او محبت د وجنا په هدایت شي خو نور علی نور الله ورته یو خپل داعی د قران سکی نصیب کی او د قران خو د مخبر شي روان شي نور علی دا پیدا وشي درم به اشاره وکم طریقې کار وسنګي اے معلم د قران چې ته چې کم دینو دا خپل رڼا محدوده کی سې کی محدوده کی چې څومره دې محدوده کړه نو دومره به رڼا شي دیوانه د دیوا دیو چې په میدان کې نور نه ډیره کې چې دری ته کې نور کمرې ته کې نور نه ډیره کې ها چې د کمرې نه دری ته کې نور نه ډیره کې چې د کمرې په میانس کې چې دری کې دا نو چې شیشه کې دنه کې نور نه ډیره کې چې شیشه وته نه نور نه ډیره کې چې څومره را باندې څومره رڼا سکی اے دا ایل قرانا اے د قران داعی رڼا دې محدود کا پرې د لوډونه پرې د نټونه پرې د اف امونه دا دا غریبانان طالبان چې ترخ کې قران راوستلې نارینه دی او کدنا نه دی او چې تا ته کې نه اصل فائدہ غستون کې هم داج میډیا والا بارو لیدون کې خو صرف اعتراض لا وی صرف سراوی اعتراض لا ټیم پاسای لا کامیابی کی بدا خلق همتن دیتا متوجی شا وقفز لهما جناح الظل من وانه شوی جناح رڼا چې څومره محدود شو څومره محدود شو طالبان دې څومره راګیر کړل څومره دې کړل راګیر کړل څومره دې متوجي کړل زر دې نوي زر دی نوی سل دی وی خو محدود دی وی دا غیر عمل لحاظ دی وی دا غیر تربیت دی وی لحاظ دی وی دا سل به د لاک عمر کارو کی شپک کسان دی په شاړه میره کې سری ناستی او یو طرف ته استاد سره لوټي ماته په وای په اوخ باندې یوي کوي غنم او چڼې کری د سورته بقره خلاصوي خورنا محدود تا نو یو نه شیخ القران د پنځپیر جوړیږي بل نه شیخ القران د پینډای جوړیږي د بل نه چې کمنو محمد امیر باندې علوی بل نه شاه عنایت الله شاه قاضی شمس الدین قاضی نور محمد نور الله مراقدهم رڼا څه ده اف ام نت نو پوهیږي کنه جانډا بینرو ناره تکبیر رڼا محدود کا چې فائدہ سی واشي فائدہ څه شي سی واشي دا دې مثال لې چې څومره محدود کای فائدہ به څه کیږي ورا آیات ګران نه یو لس توجیهات دی وکي یولس یو بګه د حضرت شیخ الحدیث ابراهیم الله رحمه په الحال خو پاتې ده خو درې درې وی یو د استاد توجی دویمه د شاګرد توجی او دریمه د طریقې کار توجی دا ویل کپوشي وي والله به ما هم پوهږي والله به تاسو هم پوهږي په دې آیات باندې چې کومو کتاب لیکل دی د آیات باندې مشکات الانوار کتاب لیکل دی نور رانا نور یاد الله ول نور من یشا توفیق ورکې الله رب العزت رڼا خپل تا چاله چرادو کی او بیان الله رب العزت مثالونه خلق تا والله بكل شيء عليم لا شرقي ولا غربي کې ما پټه اشاره وکړه چې یو طرف د بل طرف د افکارونو متاثر کیږي نه نیغ به اسلامیه اسلامیه صرف د اسلام تابعدار د افکار د اسلام تابعدار وای د هیڅ چا نه نه متاثر کی والله بكل شيء عليم اچھا جی رڼا کدھر ملے گا آکسفورڈ کی یونیورسٹیوں میں بنگلوں میں نه غټي غټي بنگلي دي اگر کله مدارس په شکل دي خود دې رڼا نه خالي دي په نو شوي کنه د دې رڼا نسري خالوي دا چې کم دنو په جمعاتونو کې د غریبانو سره سکیږي ملاویږي په کچا کمرو کوټو کې سکیږي ملاویږي فی بیوتن اذن الله په کوټو کې اذن الله چې حکم کړی الله رب العزت ان ترفا چې دا چې کمندونو بولان کړی شي او د دې تعظیم کړی شي د دغه کوټه کو تعظیم کا د دغه کمرو تعظیم کا اس کو ګرانا مت ان ترفا دا چې کمندونو دا چې چتکړی شي او اس کر فی اسمه او یاد دې کړی شي په دې کې نوم د الله توحید د الله او بیان دې کړی شي په دې کې قران د علم القرآن ذکر لا يحبه الا ذکور من الرجال قران کریم علم نر دې دا د نرانو خو خني دا د کولېلو دی خو خو کولېلو باندې کوم شي دا زموږ د پښتو ټکی صحابه ټکی عام خلک نه پوي کولېلې لا تلهم تجاره چې نه غافل کې دي لره سودا او نه سکمنو کاروبارونه تجارت بزنس اولا بیان او سودا ذکر الله الا الله دی کتاب نه دکان الا الله دی کتاب دکان یې خو غافل کې نه باندې کې قدرت لاره رواني غلې چې برابر نه باندې کې نور رواني پټه نه غافل کی او قران لسی نه رواني یی خو نه غافل کی او یا دا وی چې یې نه نوې څه به سکی غافل کی دامن جام جامن دارم نو دامن اس کوجارم هیڅ نه دارم وغمه هیڅ نه دارم دستار نه دارم نو غمه هیڅ نه دارم لا تلین تجارا فلا بیون عن ذکر الله نغافل کئی دی لر کاروبارونا و سودا ذکر دا و دیاد دا قرآن دا اللہ نا و اقام الصلاة دا پابندہ دا مانتنا دا ورکول دا زکاتنا الله نه معافي کوي چې کله کله به کرانه بس یې منظم خطا شي بس سو کو دکان دی بس دا سکړیو دا ځبني یقافون یوما تتقلو فی القلوب والابصار یریږي د آخرت نه چې خپوي پای کی اوړي راوړي او پریشان وي پای کی دنیا اوسترګي لیزیهم الله دا چې بدلور کې دی الله د خسته دا غنه چې کړیو وای زیدو من فضله او سیوا کې دی لره د فضل الله نه او الله دې رضی ورکون کې رضی ورکې هغه تعالی چې خو شي پر ایمان والذین مسلمانانو نور دی وکړه او دې بلې غاړې تیارو ګوره چې پته دی ولګي اش ازد یورف بز اوس تیارې والا وګوره والذین کفروا کم دی په ځان سود دی وي تیارې والا کاو قران دواړه ذکر کوي اوس خو خیار استاده کدا غواړي کدا والذین کفروا اعمالهم هغه کسان چې انکار کړي نو عملونه دي کسراب بقیا پشان چې کمندونو شو ګوګلی بقیاتن په یو میدان چې ګمان پکې تګې دوبو تګې به د ګمان کې د وبو ګمان کوي دا هغه عملونو مثال دی چې ظاهر کې کلی ښکاری تعذیب کاری ښکاری تعذیب کاری او ظاهر کې چې کمنو سیاست څه کوي ښکاری ظاهر کې خپل ښکاری خردن نه ډیر بدرنګ دی باطن ډیر څه دی بدرنګ دی دا مشرک دا هغه عملونو مثال دی لکه شګوګل له چې لري نه به سړی تګي ګمان کوي د څه شي د اوبو او چې خال راشي نيسني حتا تر دې پوری ډایرک انتقال وکړو حتا تر دې پوری دا جا او چې راشي د خواتا نو نو ميسي دو او نو الله د اومي اومي الله د غځای کې پورا ور کې د لغ پولیس او الله رسول کنټرول صاحب دویم دا عمل مثال چې ظاهر کې هم ګندري او دنم سړي ګنده دي لکه پارلیمنت سے بازار حسن تک تماشا کرو او کا ظلمات فی بحرن هغه اعمال لکه زیارتونو کې چې جنکای غړي دا غي مثال زیارتونو سری د زنا چکلی او که ظلمات من جوران کې جنکای چلی دا هغه عملونو مثال او که ظلمات فی بحر یا په شان د تیارو دی چې هغه په جوور دریاب کې وي په دریاب کې وي لچین ډوم جوور یا شا موجود چې پټ کې دی لاره چې کم دنو یا چپا داغه د پاس نه بل چپا داغه د پاس نه وریا څه دي چاری دي د پاس سمې دینه د پاس د زونو اذا اخرج له چراو باسو په الله نږدې نه چې ویني دی لاره او تعالی چونه ګرځي الله رڼا نن به دلاره اس قسم رڼا فکر دې نه کړي دلایل عقلی د توحید وګوره کنه علام ترای فکر دې نه کړي چې یقینا الله الله له پاکي بیان یاغه هغه سوچ اسمانو کې عظما کې او مرغه قطار په قطار هر یو معلوم دی الله ته عبادت دو تسبیح دو او الله کوئی کی پاوه چې کوي دی الله لري استعمال اسمان او زمکه او هغه الله لري ورتل اي فکر دنه کړي چې تین الله شړی وریا ذلا او بیا راغونډي کې دل راځه راغونډواله راولي دې ترمنځ دا او بیا کې دل راځه کوم رکامن ثنا فتر الوطن ویلی بساس کې چراوزی بده میان ته دینا راوري الله رب العزت دبرنا من جبال فيها من بارات یعنی د غرونو نه د یعنی د غرونو نه بر چې کمندنو وریځ په شان د چاري فیا من بارادین سراوری من بارادین د ګلاینا نو رسې دی لاره چا د چیرې دیو کی اوړې دی لاره چا نه چیرې دیو کی قاری ودا چې پړق د دې برېخنا بوزي نظر د سترګو اړې الله رب ال شپاورز یقینا په دې کې خام خیبرت ته عقل مند الله او الله پیدا کړی دي هر یو زنده تر دوه ګونه زنه دې نه چې کومنا غلي چې روان دي علاوتنی بګیډ باندې لکه مار پاسنه دې نه غلي چې روان دي رګرځي په دوه خو باندې لکه انسان او مرغان شو او ځینې دین هغه چې روان دي الا اربعین فسلو ربانی پیدا کې الله رب العزت آغا چا چې کوم نه راځي وکي یقین لاره فارجوان قدرت والا نو ترغیب یقینا نازل کړو آیتونه صاحب بیانون کی او الله توفیق ورکړي اچھا چې راځو کی په طرف لاره سمې ويقولون آمنا بالله زورنا سره دې نه منې کنه ويقولون منافقان ته زورنا دا دورنګ نه د سورۃ نور دا رڼا خولور تا نه پریدي چې دل را بلې د تبوي چیرې زمون خپل مل ثقافت دی او زمون خپل څه دی تهذیب دی او زمون چې کمنو جمهوریت باندې روان نه راځي ولا خواله وای دی آمنا بالله ایمان امراول په الله او په پیغمبر او منلم نه منلم نه نو بیا وړي اورل دینه پاس دینه او ندی ایماندار چې کله امراو بل چې الله پیغمبر ته چې فیصلو کې دې ترمیان دا چې راځي دا قانون شرعي کوو مناسبه کې اورل دینه ډډه کوم کی او کی به کی دلیل څه فائدہ دی له کې صفای دی د دې شقی پکې یا تو له مزینین راځي دې ته یقین کوون کې اذهان او حکم تاسو یو شي نه یا تو له مزینین راځي دې ته چې کوم یقین کوون کې یا مسرعين په منډه باندې افی قلوب مرض هغه پسونو دې کې بیمارتیا شک ته امیر تابو منافقت امیر تابو یا شکیان دي یا یریږي چې ظلم وو کې الله په دې باندې پیغمبر یې دا الله د پیغمبر قانون ته ظالمانه وي نه بل ولای قوم ظالمون بلکې خپل ظالمون دي د دې مقابله کې وګوره کنه یقینا دا وینا د مؤمنانو چې کلم راو بل شي الله ته پیغمبر ته د پاره دي چې فیصلو کې دې ترمیان دا دا چې وایي وار د منګه تابعداري خپل منګه او دا خلک دې دې کامیاب وګوره سمې نه وا اچھا هغه څوک چې تابعداري وکړي د الله د پیغمبري او یریږي د الله نه په تیرو ګناونو او ځان بچ کړي روانو کې فولای کوم الفائزون دوی دي کامیاب پاخه قسمونه کوي قسمونه کوي په الله باندې پاخه قسمونه یې ردی پیره بجی منو کته ته حکم کین خامخاوزی ورته قسمونه مکوې مننه پیجندې شي یقینا لاره خبردار پاره چې کوي تاسو نو تابعدارای ته ترغیب تا اومنه اله الله اومنه اله پیغمبر نو فین تولونه کواوړي دي فین ماله نو دی په دې کواوړي دي تاسو نو دی په دې پیغمبر باندې هغه ذمہ واری چې بار کړی شوی ده په دو او پتا سو هغه چې در باندې بار کړی شوی ده چې منلی کتا سو منی دې زنه په سما وشي ان شر په پیغمبر باندې مگر رسول مسلې صاحب وعد الله الذين امنوا منكم بشارت مؤمنانو ته ذکر کړي چې سورۃ نور دی عملی کو او دا قانون کو نو د دنیا حاکم باندې کوم د پاکستان دی نه چې په نقشه د دنیا کې ښکاریم نه پچې هوندا کړي ته ټول دنیا ورسکم حاکم کوم وعد الله الذين امنوا لوس کړی الله رب العزت مؤمنان مؤمنان سره دستا سنا او کسان سره چې مالک ایمان او عمل کوي نه کو لا استغلبنهم فی الارض خام خام شرط بور کوم دلر بزمګه کی بادشاہي بور اور کوم د پارا نفاس نفاس احکام د الله لکه چې مشرت نور کړه کسان ور چې مخکې دي نو او خامخا زایب کما دی لرا قانون د دی هغه چې خو کړی الله دی لرا یعنی اسلام په دنیا اسلام لبزای سکم ورکم ولا یبدلنه من بعد خوف ممنا او خامخا بدل وکم دی لرا د پس دی یری دی نامن هر دې بیا خوشاله یا بدوننی لا شرکون بی شیا شرط بدای چې عبادت بکی زما او صدر بنو جوړی زما سره ایز بلام شاہ شنکارو کو پس دینا مداری نافرمانا پابندی کوي د مانځه ور کې زکات اومنه د پیغمبر کې دې شي در باندې رحم وکړي شي یا ګمان مکو پاک کسانو باندې چې انکار کړي د خلاصیدونکو په ځمکه کې د الله نه په تختا زائد دې د ور خامخابز ور بد زائد ورته دې ایماندارو آداب ثلاثه ذکر کوي مؤمنانو ته اشاره ده چې سورۃ الصیقت له اجلها سورۃ دې لپاره چلو شی ول اصلاح معاشره کمن کې مسله النور او کوم مسله التوحید او کزورن منافقان ته وي هغه څه دې لپاره اے ایماندارو لیستاذنکم الذین اجازه دی غواړي تاسو نه کسان چې مالکان دی الله سن تاسو غلامان او هغه کسان چې نه دي رسیدلی چې کمنو بلوغ ته تاسو نه په درې ټیمه کې ثلاث مرات خپل زوی دی خو چې ستا کمرې ته راځي دي درې ټیمه کې نور بټه کوي من قبل صلاه الفجر مخکې چې کمنو د سبا مخکې د سهار نه مانځو د سهار نه واهینه تزون سیاوکم افاغ وخت کې چې دی تاسو خپل سیوای جامې د غرمې په ټیم کې مینه زهیرا قمیص خلکو باندې سملی غرمه ومه بار صلات العشاء او پس کې کومه نماز سوتننا سلاس اور اتل لکم درې د پردي وختونه دي تاسو نشته به تاسو باندې نه پدی باندې ګنا پاس دینا فوافون علیکم چې ګرځیدونکو دي چې کمندونو تاسو زنه تاسو په زونه باندې ضرورت مرادي کذالک یبین الله لكم دا څنګه بیانې الله تاسو ته فلاتنا او الله دې په حکمت والا نو به مانا کنه کله چې ورسیږي ما شومان تاسو نه بلوغ ته اجازه دی غواړي لکه چې اجازه به وتا کسانو چې بلوغ ته رسیدلي دي د نمک کې کذالک دا کرانګي بیان الله فلاتنا قوانین الله بیانې الله دې په حکمت والا او هغه ناس ته زنانو نه چې لا یرجون نکان چې هغه امید نه لري د نکاح سمه نشته د نکاح یعنی د نکاح مده په تیر شو فلیس علینا جناح نشته په دې باندې چې کوم ګناي اذان سیابهمنا چې دې کیږي خپل سیوایي غړ غړ پړونی غړ پړونه کیری غیر متبرجات بزینا شنوی چې کمنو ظاهرون کې زینت کار کون کې زینت او دا چې ځان بچ کې زین هم دا علم غوړه دا چې چیلم کې نه دي ځکه لکل ساقط لاقتون هر هر پری وتون کې لروچتون کې وی وای استغفرنا خیر اللهنا په خور خو اوس په خور شي وان يستعففن خير لهن والله سميع عليم او الله دې ورسول کې په ذات ليس على ما حرج نشتره چې کمنو پړاندو باندې ستنګسیا انو په شلان باندې تنګسیا انو مریضان باندې ستنګسیا انو په تاسو بزانو باندې پلان پسکم پتا سبحان دې دا چې خوري تاسو د خپل کورونو نه یا پلارانو د کورونو نه یعنی یو بل سره خوراکونه کول شي بده دا پابندی نشته چې یو بل کړه وزینه ډوډۍ موډه یو بل نه کوي کوي کنه او یوتی ماعاتکم یا چې کومو د کورونو د مین تاسو نه یعنی زوی جدا شوی د مور لراتلی شي بالکل مور سره ډوډۍ خوړل شي او یوتی خوانکم یا چې کومو د کورونو د تاسو نه بیوت کمرې ته ویل کیږي دار ته نه ویل کیږي نو اکثر کورونو کې کمرې دی یو بل سي جدا جدا نو کدی دی یو بل په کمره کې خوراک کوونو کوي کنه موږ د پردې خبره کړې او ځان لره خوراک کولو ځان لري په خوراکونو باندې پابندي نشته پروګرام پکې کوي خو د مزل وا په کوي او وی دی اخواتکم یا چې کمنو خويندو کرا یا چې کمنو ترونو کرا او یا خپوګانو کرا تروریانې د پلاز طرفه یا ماماګانو کرا او یا چې کمنو کورونو ماتګانو تاسو کې او ملکم فاضل یا چې مالکان شي ولا کنجان تاسو نه نوکران دي او صدیقکم یا ملګرو تاسو کرا ملګری دې دعوت وکړو خره کنه لیس علیکم جناح نشر بتا سوانه چې ګنا چې اوخري جميعا ټول پیړه باندې یو بابا اولاد ټول راوځي شي او ټول په یو درستخان کړو په یو درستخان ټول کړو او کله کمرې جدا کوي چې خپل خپل غریب خپل خپل کور خپل بال بچ یو الک اورو پلار ځامن بډیو ځي هم صحیح ده اشتا ته دا مطلب نه چې تک جدا جدا ځان لګول عمل لګول شو عمل لګول شو عمل لګول شو د څه شو کار دا وګنه دی اشتا ته مطلب دا دی چې د یو پلار یو پلار یو نیک اولاد د ډیر شي او ټول په یو درستخان به خورو خوري دي کنه او کدا وی چې یو الک هغه سره خپل خزه خپل بال بچ دی یو ځای خوري ادا بل با بل ځای خوري دا بل خپل کمره کې خوري خپل غریبي خپل او پخې دی بیا ډېر سستي ایو بل ته چې کمنو کارونه سکی اړین خپل خپل پخې نه سی پخې نه سی شو صحیح مشورې کار دی انت اقلو جميعا واشتاتا سلام چې په یو بل باندې چې کور ته زین ساته سلام اچو نه چې کور ته دن نشي تاسو پاتې دي ځای نو چې وردن نشین ته به سوچ خورل کوي هلکه دا چې بابا وګه پاتې شوی د دن راغله خورل کوي خو چې وردن نشي السلام علیکم السلام اچو چې تا وړو شي ته ور شي په خزه به سره سلامت کیږي خزه بس نو خزه ته کاندل کول شي سلامت نشي ټول کاندل خو خو کول شي فایدا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم سلام او چې په یو بل باندې په خپل بال بچ لګان ستا بچی تحیه من عند الله تغفر د خدای تغفر وي د الله سره مبارکتن طیبه برکتی دا پاکا دا کرنګ بیان الله تاسو خپل اسونه زبانه تاسو عقل کار واخلي یقینا ایماندار هغه کسان نه ترغیب چې ایمان اړي په الله او پیغمبري او چې کله ویدي ته سره په یو کار ضروری اجتماعي باندې چې پای کې د امت خیر وی لکه اصلاح د معاشري چې دا غیر لپاره مشورې کیږي چې قانون د الله به څنګه نافذ کو معاشره به څنګه نافذ کو سمو لم یذهبوا دی بالکل نزي دا غینا د دې ضروری کار نه دي حتی تر دې پوری یستاذنو چې اجازه تو غواړي پیغمبر نه یقینا کسان یستاذنون کا چې اجازه غواړي ستانه داریا کسان چې ما نه په الله او پیغمبر چې کله اجازه تو غواړي د ځنې کارونو لپاره اجازه ورکا غچا د ستا اراده دې نه نړوي خشي نو دوا بدتا او کی چې خپای نه کی نو پیغمبر دواګانې د عام خلکو دواګانې یو شان نه دي لګیا بس د پیغمبر دوا خو لګی ده کنه دویم چې د پیغمبر د خپا کو بی اجازه ته نه لاړی سدی کو خپا دې کو نو بس خفغان دا خیری دي نو زړه خپا کول سدی خیری دي نو د پیغمبر خیر د عام خلکو خیر یو شان نو مګر دا د پیغمبر خو بیا ولګی دی هیڅ بیا رسواله نشته او چې یو بل ته معاشره جوړوي یو بل ته आवाजونه کوي یو بل ته وځي لا وبکرا دا چې आवाजونه چې کومه چاته مکوي نبی علیہ السلام ته موږ چې و محمد نبی دې دا تاسو پیغمبر تاسو پلان غوځي پلان تاسو دې چې نو بچي په طریقه وای و د خدای رسوله و د الله استاذیا یا نبی الله په ادب باندې خبره کوي بیا د بیمه کوي بیا د بای کې ډیر خراب شي لا ته ټول خبرې موږ لا تجلو دعا رسولی مگر دا وایي چې کمنو خیری د پیغمبر یا دعاګانې د پیغمبر یا چر आवाज او پیغمبر ته په خپل میانس کې کدوار باز کوم بازا په شان چې کمنو د आवाज کول یو بلتا یقینا معلوم دی الله تعالی کسان چې کش کې ساه سنا کشي کې ساه سنا پنا کیدون کی چې د ضروری کار کې د ضرورت کې سو کی کښو کی زمنګ مدرسې والو په تجربه کړی دا فلی اذر الذین یخالفون عن امره فلی اذر الذین نو دې دیګه کسان یخالفون چاوي چې کوم مخالفت کوي حکم نه الله نه چو ورسیږي ته فتنه دنیا کې یا ورسیږي ته عذاب ورته خبردار یقینا الله یا چې په اسمانو کې زمکه کې الارض الله لري یقینا معلوم دی الله تعالی چې تاسو په هغه باندې و یوم یرجعون الیه او هغه چې واپس پر شي الله تا فینا بهم خبر وکي دی لرا هغه باندې چې دی کړی دي او الله دې پاره سبحانه پویا ځان مونږ کوو بیا سبق وایو ته خیر ان شاء الله